ويختار الرفع في الابتداء عند عدم قرينة خلافه أو عند وجود أقوى منها فأما مع غير السلب وإزال المفاجأة ويختار النصب بالعطف على جملة فعلية للتناسب وبعد حرف النفي والاستفهام دی وای دا ما اوس می راغله علا شریف دې تفسیر مون پر تاریخ دا هر هغه اسم دی چې رسته د دینه پیدا شي یا شی پیدا شي او د مستقلانه وي په واسطه د زمين سره د دې وجنه په ماقبل اسم کې عمل نه کوي او کدا چې په فعل کله په خپل یا دې مناسب ور باندې مسلط کولو نن لنا سبه د تبشي ورکی ورته یو اسم دی روسته یو فعل راغلی ضربتو د مصروف سره د تجهیز ضمیر باندې د دې وجه نه د عمل په دې ځای کې کولای او دا صلاحیت څخه د ضرب په دې ځای باندې موږ مسلط کول دې ځای ته بچی شي ورکی اوس خبره دا ده چې دلته دام ځای کې چې دا زیدن موږ منصوب وایو د دې باندې ضرب ته زیدن ضرب نه لیکن دلته یو بل ترکیب هم جایز دی د شي وایي چې زید دا مبتدا او ضرب ته وچی شي شي خبر نو دلته په دې زیدن باندې هم نسب جایز دی او هم رفع جایز دی دواړه جایز مصدر اته چې کوم یو بهتره زید ضرب ته بهتره ده که زیدن ورته صورت په علاقه دا زیدون مرفوع وایي دا چې شي دی بهتره دی ولې بهتره دی بهتره نو چې موږ مرفوع نو حذف مذهب ته ضرورت پکې نشته او چې منسوب وي بیا به خامخا د چې راولي حذف راولي نو دی وځي نه دلته نسب هم جایز دی او چې څنګه جایز دی رفع هم جایز ده او رفع اولاد د ثانه نسب نه ولې اولاد حذف نشته دی خوش په دې خبره باندې یو دا دغه ده ها اوس دلته دا جایز ده چې موږ دلته دا د ماوس مر عامل علا شریف تفسیر نو ګورته چې واجب لا تذکر زیدن فلا تذکر اوس دلته قرینه د نصب مشته او قرینه د چې شفت لکه عرب څنګه مهند دا خو ماوس مر عامل علا تفسیر هنا سو اوس قرینه د نصب مشته دا باب عاطفه دي په اسم باندې داخلي کې او په فعل باندې نو اما دا تقاضا کوي چې دا دغه وګرځوا دا اما دا ځکه چې وګرځوا مبتدا وګرځوا او لا تذلیف هي ورته چې وګرځوا خبر نو قرینه د نفس بمستا او قرینه د تاسو سره او قرینه د رفع کې دا هغه قوی د قرینه د تانه نسب نه قرینه د رفع قوي ولې ده ځکه اما عام طور دا په چا باندې لکه داخلي عادت جملې اسمي په جملې فعلي کېږي او اما سره دا په چا باندې داخلي کېږي لکه نن ولا اما العدل کې ویلې نو دا په اسم باندې داخلي کېږي نو دی وجه نه قرینه د رفع قوي ده د قرینه د چاره نسب نه نو دی وجه نه د صورت کې رفع وي چې دي اولاد ويختار الرفع او اولاد په دغه اسم کې چې دا قبيله د ماوس غیر عامل علی شریط تفسیر نه دی رفع بالابتداء د مبتدا والد کوم وخت عند عدم قرینه خلاف چې کله نوې قرینه د خلاف طرفه کيو قرینه نه موجوده چې هغه په دې دلالت کوي چې رفع به تر دلته نه ده نو بیا د طرف اولاد او عند وجود اقوا منها یا خو په وخت د وجود د اقوا منها د دې قرینې لسانه مثلا قرینه د رفع مستا او قرینه د نصر مستا خو قرینه د رفع قوی د لسانه د قرینې لسانه بیا رفع ویل په دې صورت کې څه شي اولادي لکه اما واخلا مع غیر طلب چې کله دا استعمال چې د چا سره لکه هغه فعل باندې دا اما داخل شي مثال به دې څنګه چې دا اما استعمال راغلی د چا سره د اذا مفاجاتي سره راغلی د څه وایا چې جاء اخوتك فاذا دسی جاء اخوتك فاذا زيد القائم فاذا زيد قائم دسی فاذا عمرو لا يجلس او دا خبره ده چې کله دا اذا مفاجئه ده سره نو بیا چې په دې ځای باندې مثلا دغه صورت کې واخلا په دې باندې دا فاذا زيد لا تذيب یا فاذا زيد واقف واخلا نو په دې صورت کې واقف خو نه ستې دې چې څه دی دغه دغه نه بیان راځي فاذا زيد يضربه د مستمل د په زمير باندې چې په دې کې عمل نه شي کولای اوس دا خبره ده چې مخکې جمله فعلیه ده دا فاعل چې په دغه د دې تقاضا کې چې دا د ماوس قرآن د اعلی شي تشریح کوي څنګه پتی پیدا یجرب امرا یجرب او دا اذا مفاجأه ته تقاضا کې چې دا امر مقتضا کا د زیدون یجربوي چې شي کا خبر نو دا طرف قرینه ده د اذا مفاجأه او دا عطف بنسب قرینه ده او قرینه د رفع قوی د قرینه د چانه ځکه ځان په جته په چا باندې داخلي کی مبتدا او خبر باندې داخلي کی نو د دې وجه نه دلته په دې زیدون باندې رفع او اولاد د چانه حرکت د نسب فاما مع غیر طلب واذا للمفاجات ويختار النص في العهد على جمله فعليه وبعد حرف النفي والاستفهام وإذا الشرطية وحيث وفي الأمر والنهي کدا اسم چې د ما او مرام د علا شریف تفسیر نه دی ودی کې نسب ال اولاد یعنی دا د ما او مرام د علا شریف تفسیر نه ګرځول اولاد کو په کوم صورتونو کې تکل عاطف په جمله فعلی سبب دی یو یا د اسم ګسته د حرف نه په نواقع یا د اسم ګسته د استفهام نواقع یا روسه د اذا شرطی نه واقع روسه د حیثو نه واقع یا د امر او د روسه د دې چې د دې امر راځي یا د دې روسه چې راځي لکه نه راځي نو په دې صورت کې لکه په دې اسم باندې نسب ال اولاد د چانه طرف مثال په تور باندې خرجتو فزيدا لقيت خرجتو فزيدا لقيته او بل څه شی دی لکه امر او نهي مثال په تور زیدن اضربه او زیدن لا تضربه او دلته نسب اولاد ګره دا خرج کې څه شی دی فعل فاعل دا فاعل صفه د زیدن دا ډول احتمال دی چې دا زما اوس میر عامل علی شریط تفصیل دی ځکه لکه ته فعل فاعل د روح مستتی چې راغله ده او دا مستمل د فعل ذلیل باندې کدا د ما اوس پر عام یو علا شی تفصیل کړي څنګه بس لقیت زیدان لقیت او کدا مبتدا مرفوع موږ ویلو زیدون مبتدا او لقیت هو به شي چې راکا نو نصب پر جای ځای او چې پر جای ځای راکا رفع لیکن نصب پر څه چې ځای راکا اوله کدا موږ د ما اوس پر عام یو علا شی تفصیل کړي نو دا لقیت زیدان لقیت هو به شي عاطف جمله پیلې برابر بچا باندې او دا بهتر ده کنه چې عاطف د جملې فعلې په چا باندې راځي جملې فعلې باندې راځي د مناسبت د وجنه الکه دا خبره ده چې دلته نه څه به شي دی لکه ما زیدن ضربته کیسه دا ما حرف کې ده دا زید چې زیدون مبتدا دي او دا زید چې ما اوس پر عامل علی شی تفسیر دي ما ضربته زیدن ضربته ضرب سلطه موصول عامل ولا شيء تفسير نه لكن دلته نه تبين شي چې لکه ولي اولاد ځکه حرف استفهام په چا باندې اخري یا اظهار شرطي نه مستره ده اظهار زیدن ضربته ضربتك او دا اظهار په شرط تام چې زیدون مبتدا ضربته به چې چې لکه خبر بچي دا بشر او دا هم جایز شي دا ضرب ته زیدان ضرب ته بچي دا بیا شرط نو چې شه دی لکه دا نه کوم چې زه رقم دی خو نه خپل اولادي ولې اولادي ځکه دا شرط په چا راخليږي او کوي باندې راخليږي دا رنګ امر واخلا مثال به څنګه لکه زیدان ويختار او اولاد النصب النصب بالعطف ذات توجنا على جمله فعليه سعادت راځي په جمله فعلی باندې لتناسب له وجه مناسبتنا وبعد حرف نفي رسل چانه حرف نفي نه والاستفهام رسته د حرف نه استفهام نه و اذا شرطيه او اذا شرطي رسته او حيث او حيث رسته الک حيث لك حيث زيدا اکرمت اکرم اکرمک دام الک حيث شرطيه ده او شرط په فعل داخلي کې دی او د فعل اولاني دا په هغه تناسب الاولاد وفي الامر او بامر کې والنهي او نهي کې اذ هي مواقف في ذکر ټول ما غیر د فعل کې وعند خوف لبس المفسر بصفته او باغ صورت کې چې کله اعتبار ته مفسر چې تا سره لکه مفسر تاسو معنا مثال دې چې دا لکه دا فرض الله تعالی ان كل شيء خلقناه بقدر ان كل شيء خلقناه بقدر دې کې درې ترکیبونه دي یو ترکیب په نسب په صورت کې دی او دوه ترکیب د چا په صورت کې دي د رفع په صورت کې دي د نسب په صورت کې د دې څه دی چې الکا فرصاد د معنا نه راځي او د رفع په صورت کې په صورتونو کې په ترکیبونه او یو صورت کې الکا څه شي راځي الکا فرصاد د معنا راځي او په بل صورت کې فرصاد د معنا راځي ګوره ان نه ده دا ان حرف د حروف مشبهه دا نه چې متکلم دې لپاره څه شي کل مضاف شيء چې چې درکا مضاف سره مضاف له نه دا بچی چې چې درکا دا با ما اسمر عامل على شريط تفسير نشي او دې په مفعول کې واقع شي د چا د فرض د فعلي د صفات چې خلق نه خلقت په فعل فاعل چې خلقنا كل شيء بل دغه د فرض کې شي مفعول به او دا خلقناه بقدرين دا په تفسیر واقع شي د چا د پاره لکه او خلقناه بقدر دا ټول جمله به چی چی خبر ولو کې څه ترکیب دویم ترکیب دا دا به داسې ان یقینا موږ کل شیء هر هغه شی ټول سيزونه کل شیء ټول سيزونه خلقناه دا موږ پیدا کړی دي بقدر په خپل انداز سره لیکن په کلو کې یو بل ترکیب هم شته چې شته لکه کلو دا به چې شته لکه دا با مضاف شئین دا چی شي شي دا مضاف له موصوف خلقنا هو د بچی شي چې راکا صفات موصوف سره د صفات ادا په مضاف له واقع شي د چا لپاره کول مضاف مضاف سره د مضاف له نه دا بچی شي شي مبتدا بقدر په اعتبار د مخالف سره بدای شي شي خبر واقع نو را پکې څو ترتیبونه جوړ شو یو دا کل شی مضاف مضاف الیه مبتدا خلقنا هدا تقدر دا به څه شي خبر دویم دا چې کل مضاف شی موصوف خلقنا څه شي دی موصوف تر صفات نه مضاف تر مضاف الیه مبتدا او بقدر به څه شي راکا خبر اوس په دغه ترکیب کې دا دویم ترکیب کوو بیا به معنا شي ان کل شی یقینا موږ هر هغه شی دات شی چې موږ پیدا کړی دی هغه په اندازې سره دی او چې کوم موږ نه دی پیدا کړی هغه په اندازې سره نو فساد چې شي راغله سره په صورت یو ترکیب کې فساد نه راځي او بل ترکیب کې شي راځي فساد راځي او نه څه په صورت کې سره احتمال ځان سره احتمال فساد نو د یو جنازه ته شي ویل به تر دي نه څه به بهتر دي چې دې کې سره احتمال د فساد سره او درف په صورت کې خامخا دي چې راځي کله چې هغه یو ترتیب په څو کې خدای د کدا بلې وکړو به شي کې کار خرابي نو دی وجنه علاوه کتلتا نه څه بنتي کې دی لکه چې دا مفسر مستفید د صفات سره دا د موصوف صفات واقعي شنو خو معنا به دي چې لکه خراب چې دا شی موصوف چې خلق خلقنا او دي چې لکه صفات وعند قوم انس اولاد باغ وخت چې کله غیر به ارتباط په مفسر د چا سره د صفات سره لکه ان كل شيء خلقنا بقدره د صدا د ما اوس پر عامل علی شری تفسیر نګر دول اولاد نو تفسیر د عبارت بدا چې ان خلقنا كل شيء خلقناه بقدره ويسر الامران او برابر دي رفع او نصب پس یو پکې اولانه ده امر په ځای دوم چې چې ده لکه نصب ځای ده په مثل زید قام و عمر اکرمته زید قام و عمر اکرمته ولا زید ترکیب پیچې واقع کیږي قام چې چې ده فعل هو زمير مستتر هغه چې چې ده فعل سره د فاعل دا ټول جمله بچی شي چې معطوف علیه چې چې او دا عمرو چې مرفوع ډېر خوند وکړي عمرو مبتدا اکرم تو چې چې لکه فعل او هو تو فاعل هو ته چې چې فعل سره فاعل دا جمله خبره جمله صرف په جمله کې یې سول جمله چې نو دا بعد کې په دغه قائمون باندې نو زید القائمون هم جمله چې وا او عمرو اکرم تو دم چې چې سره کوي قامه باندې نو کې په جز باندې عطف کوي نو بیا خو دلته چې ویل جایز دی نه څه پکار دی نو کې په جز قامه باندې عطف کوي بیا خو نه څه پکار دی عطف له فعلی برا چې پچا باندې نو بیا معطوف سره معطوف نه هنا دا به خبر واقع شي د چا لپاره زید المبتدا لپاره نو کدا غونډه جمله په دې غونډه جمله باندې عطف کړي نو بیا چې ویل کېږي رفع او کدا و امرا نکمت په دې جز د جمله باندې چې قامه د باغی باندې عطف کړي بیا چې ویل د دې وجه نه پاره خبرې کې برابر برابر د دې وجه نه الک نصب په کې جایز دی او رفع په کې چې الک ويجب النصب بعد الشكر بالشرط او کدا اسم د موت نام د تفسیر روسته د چانه راځي الک واجب یا د حروف تهدید نه رسته راځي دا که حروف تهدید چې د الله دا او الله دا چې په ماضی باندې داخل چې په پاره د چاره دي تندیم هل اکرم ته زید استا ولې اکرام ته زید ونه کړ یعنی دا باندې کتاب د زید اکرام کړو او په مضارع باندې داخل دي نو په معنا د چا سره دي تحریف را پارول هل لا اکرم ته به ولې اکرام دا غنه کوي وهل لا اکرم ته به ولې اکرام نه کوي یعنی خامخا به اکرام چې کوي نو په دې صورت کې کدا اسم باندې الله او الله داخل شي بیا هم دلته د سوال واجب دی دا د ما اوس رحم الله علیه د تفسیر ولې ځکه دا حروف راځي د پاک تهذیب او دا تهذیب ولا معنا په پیل کې راځي په اسم کې نو راځي نو دی وځي نه علاقه په دې بوت رسول کې نه څه کوي چې دی واجب ويجب واجب دی النصب نصب جزاء والله زیدان ضربته دا معنا الله ضربته زیدان ضربته دا الله حرف تسدید دی وليس زید ذهبا منه فرفع دا د په اعتراض بس نه